پرون سند شوی وکنه وعن ابي هريره عن ابي هريره قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة عينا امر عليهم عاصم بن ثابت الانصاري فضیلت دی د هغه چا چې چا د رسول الله سره په بدر کې شرکت کړي نن واقع بیانې دی ته وای واقع د رجی رجیع دا یو واقع بیانېږي ما وې دی ته تاریخ کې واقع رجی وای یا غزوه رجی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لس مخلص صحابه او یو جماعت جوړ کو او دا غي امیر یو مخلص سړی کدا دلا او بش وتوی لار شي د کافرو دا نقل او حرکت معلوم کې چې دوی سکی دا صحابه لاړل چې لاړل لاړل د عثمان نه واوړېدل دلته یو قبیله ده هغه چې خبر شو چې دلته مسلمانان راغلي دي هغه ورپسې راغلل او چې راغلل دا خوارانې چې دی په دې لسو کې یو دغه چې دی دا څه ورته وایي نهه هغه یې شهیدان کړو او دا دوه کسان یې ځان سره روان کړه مکې مکرمې ته یې بوتلل هلته په مکه مکرمې خلکو باندې خرڅ کړه او چې خرڅ یې کړه د مکې خلک ولګېدل دل دا دوه کسان د دوی نه بدل واغشت هغه قتل کړه دا واقعه ده قال ابو هريره وي باس رسول الله صلى الله عليه وسلم اولیګ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عشرة لس کسان عشرتا لس کسان اولیګل عینا عینا جاسوسان عینا جاسوس پیژنه کان چې حالات او معلومات کوي و امر علیهم او امیر مقرر کپاغوی و امر علیهم او امیر مقرر کپاغوی الکه څوک یې پې مقرر کو عاصم ابن ثابت الانصاری حضرت عاصم ابن ثابت انصاری عاصم ابن ثابت نوسوی دا د حضرت عمر صاحب سخر دی ښه سخر او بیا د حضرت عمر صاحب چې زوی شوی دی هم د د لور نه نو د هغې نامه عاصم دی د نوسی او د نیکه نامه یو ده امیر مقرر کو په دې لسو کسانو حضرت عاصم ابن ثابت انصاری رستو به ته ویلی شه دا ډیر تورزن صحابي عقبه ابن معیت چې کله په غزوه بدر کې گرفتار شو او بیا راوستو مدینه ته راوسته په دا لار کې رسول الله د ته امر وکړ چې عاصمه اضرب عنقه دا لغتی وه دا سټ دی وه عاصم ابن ثابت په مقرر کو جد عاصم ابن عمر ابن الخطاب هغه عاصم چې هغه نیکه دی د عاصم ابن عمر ابن خطاب د حضرت عمر زوی دی د هغه نوم عاصم دی د دې عاصم د مور طرف نه د مخکې نه عاصم نه دی د نیکه دی د نیکه او د نوسی نامه یو شی دی حتی تر دې پورې دا لس کسان د مجاهدینو روانو مخ په مکه تلل حتی تر دې پورې اذا کانو چې شو هغوی بالحدتې که دا حدتن وایم سیده او که دا داسې وایه چې بلا هداعتې بلا هداعتې امزه پکې وایه چې دوی شو په حده کې حده دا د یو ځای نامه ده او دا ځای چرته دی بین عصفان په منځ د عصفان کې و مکه او د مکې کې چې سړی په زړه لاره باندې ځي که نه په زړه چې د مدینې نه راځي نو په عصفان به ووړي او لا مکې ته به نه رسېدلی د منځ کې یو ځای دی حد ده تر دې پورې چې دوی شو په حد کې نو ذکرو دوی یاد کړی شو ذکرو دا لس کسان یاد کړی شو له حین یو یو قبیله ته من حزیل د حزیل یقال لهم چې ویل کیږي هغه ته بنو لحیان بنو لحیان لحیان یا لحیان دا یو قبیله ده غټه کې دا دی هوزیل خو بیا د هغې یو شاخ دی یو یو شاخ چې هغې ته بیا وایي بنو لحیان بنو لحیان چې د هوزیل قبیلې شاخ دی دې خلکو ته چا ذکر وکړو چې یا لکانو دې علاقې ته مسلمانان راغلي دي او منډه کې گرفتاری کې او بوی زی مکی ته د مکی په خلکو کې خرڅ کې نو ذکر شو د دوی یو قبیله ته چې هغه قبیله وه من حزیل د حزیل یقال لهم چې ویل کېږي هغوی ته بنو لحیان فنفروا لهم دوی روان کړه دا غوی د پاره فنفروا نو دی بنو لحیان روان کړه لهم دا غوی د پاره بقریب نزدې من مئات رجل سل کسان س تقریبا تقریبا سل تیرانداز کسانې د دوی پس روان کړه چې منډه کې او ګیرت یو کې او د لس کسان گرفتار کې څو کسانو ریا ده ریا ده څو کسو سل لیکن بل روایت کې برته راشي دوه سوه دوه سوه تاسو به څه کوئ تاسو به داسې وایې چې دا سل تیراندازو او دا سل وسره عام خلک راغلیو لکه دلته دی کنه چې من مئات رجل رامن سل کسان غشي وشتون کی تیرانداز اوس دا روان شو د دې اوس تلاش کوي چې دا لس کسه به مونږ چرته گیر کو دا سل کسه د بنو لحیان قبیله د مسلمانانو پسې وروتل په هغه ځای د خوراک د دوی کې اتمره کجورې فی منزل په یو پړاو کې نزلوه چې دوی را کو شوي په هغه کې دا لس کسه نه دي دا خواران په سفر روانو نو یو ځای کې دمه کوله هغه ځای کې دوی کجورې وخوړلې کجورې دا دغه چې دي دا سل کسه دغه ځای ته رالل چې دا دوی کوم ځای کجورې خوړلې وي نو دا بلاګانو د هر سیز نه به معلومات کو چې دی اډوکو ته وکتل وی وی خدای ګو دا کجوري خو د مدینه کجوري دي معلومی کې دغه مسلمانان چې موږ په سراوتی یو دا په دې لار تللی دي فقال نو وی وی وی دی هر یو یا بل نسخه کې دی فقالو نو بیا ډیره خدا نو هغه وی چې تمر یسرب دا خو کجوري دی یسرب دا کمی کجوري چې دلته خوړل شي وی دی او دا ډوکی دی دا خو د مدینه کجوري دی هم په دې دا تللی دی فتبعو نو دوی روان شو آثارهم د نقش قدم دا غوی پسې چې تلل تلل دغه لس کسان راګیر کړو چې راګیر یې کړو دا لس کسه داسې پاس یو غونډی و دی ته تې وختل فلما احس بهم کله چې خبر شو بهم په دې کسانو باندې عاصم و اصحابه حضرت عاصم او د هغه ملګري چې وای دا خو په مونږ پسې چې دی د بنو لحیان سل کسه رالل او مونږ ګرفتاری نو لجو دوی پنه یې ونیوله الی موضع یو یو ځای ته داسې اوچته دغه وه غونډی وه دې غونډی ته دوی لاړل او دلته یې پنه یې ونیوله فاحاط بهم القوم نو ګیره وکړه د دوی نه قوم دا سل یا دوه سوه کسانو د دوی نه ګیره وکړه دا ستاسو لاسونه موږ له راکې مطلب دا دی چې زمونږ تابعدار شي موږ ته ځان تسلیم کې فاتو بی ایدیکم راکه تاسو مال بی ایدیکم لاسونه ستاسو ولکم العهد ستاسو د پاره د زمونږ معاهده والمیثاق وعده زمونږ د سره دا معاهده ده او دام د سره کلکه وعده ده چې مړه کوم نه الله نقتل منکم چې مونږ نه قتلو ستاسو نه احدا هیڅ یو کس خالیم بوزو او د مکې په خلکو هم خرڅو نو خدای هم په خیر کې چې د مکې په خلکو یې خرڅوي نو څه شي له خرڅوي خو هغه یې مړه کېږي نه خیر چې دا خبره یې وکړه عاصم صاحب د ملګرو ته خبره کوي ویې لکه تاسو چې څه کوئ هغه وکړئ خو زه خپل ځان چې دی خپل لاس کافر ور نه ورکوم زه دوی ته ځان نه تسلیموم نور چې تاسو څنګه خوښئ فقال عاصم ابن ثابت نو اوی عاصم ابن ثابت د خپل ملګرو ته وی ایها القوم ای قوم اما انا زه چې یم فلا انزلو زه نه کوزیږم فی ذمت کافرین په ذمه د کافر کې چې دی اوس مونږ ته ذمواري والي چې راکوشه او مونږ تاسو نه قتلو ثم قال بیا رسول بیا او دی عاصم دا پریاد نه کوي د خوشاله د وجه نه وي فقال قال نو دوی دی عاصم اللهم اخبر علی عنا نبیک یا الله ته خبر ورکا عنا زمونږ نبی یکا ستا پیغمبر لا چې دعاګانې راته وکي رب زمونږ د دې حالاتو خبر خپل پیغمبر ته ورکا چې دقه سه صحابه دي او دون لوی قرباني وکړه چې کافر سره غلي دي او د دوی نه تو شوي دي لس اوه کسان دا دغه کړل قتل کړو عاصم صاحب هم پکې قتل شو فقتلوا عاصما نو دوی قتل که حضرت عاصم عاصم هم قتل شو او شپږ وسره نورم دغه شوخه قتل شو علی المعهد والمیثاق په معاهده او په وعده چې موږ تاسو ته څه نه وایو دا لسو کسانو کې ما وی دا اووه خواران شهیدان شو دا درې کسه راکوشو د کافرو ته تسلیم شو چې تسلیم شو منهم په دغه درې کسانو کې یو چې دی خبیبون هغه حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ داو لوی شان والا صحابي دی یو وزید ابن دسنه او دویمو حضرت زید ابن دسنه داو یو داو او بل ورجل آخر او یو بل سړیو دا هغه نامه وانه غشته ده بل ځای کې یو ځای کې غشته ده دا هغه نامه ده عبد الله ابن طارق عبد الله ابن طارق دا درې کسره کوش حضرت خبیب حضرت زید ابن دسنه او حضرت عبد الله ابن طارق دا را کوش فلما استمکنو منهم کله چې دوی قدرت ولرو منهم په دوی باندې دا مسلمانان د کافرو لاس ترالل او دوی په قدرت عمومو نو دی بد عمل وسره سه وکړه دا د غشو د د لیندې دا جینې وي دا پړی دا پړی وته کولا وکړه او په دې باندې ولې لاسونه وتړل دې درې واړو له نو اطلقو دوی کلاو کو او تارهم هغه پړي د لیندو د دوی او تار قصیهم هغه تاسو ته جې وي هغه جې او هغه پړي د لیندو د دوی او فربتوهم دوی او تړل به پاغه په دغه پړو باندې دوی وتړل لاسونه ول وتړل هغه دریم کس نو امید ګله چې هغه نامې نه دا غشتي عبد الله ابن طارق اخو وی وی تاسو مونږ سره معاهده کړې و چې مونږ هم نه قتل وو دا د اوس مونږ لاسونه تړې دا خو تاسو اول خلاف ورزي ده بس زنزم په خدای قسم چې دا په غونډه کې د پاسه چې زما د وکه شهیدان ملګری دي ما زما د دوی پس اقتدا ده ډیر راخ کا ورسه وکړو وسره نه ته چې نه ته دې بد عمل هغه مړ که نو دا خیر سره اته کسه دغه شو شهیدان شو دوه پاتې دي نو قال الرجل الثالث او هغه دریم سړي هغه ریاضه دریم خو پیژنې کنه انامې چې نو غشتي حضرت خبیب زید ابن دسنه او یو عبد الله ابن طارق دغه دریم کسوي هذا اول الغدر دا اوله دوکه ده والله قسم په الله لا اصحابکم چې زه به ستاسو سره صحبت ونه کم ستاسو مرګتیا نه کوم ان لی یقینا زما د پاره به هؤلاء په دې کسانو دا د ملګری نه دی د غونډې د پاسه چې شهیدان شو زما چې دې په دې کسانو پسې اقتدن اوسوتن اقتدار پس مام قتل کې یرید القتل هؤلاء سره د دې اراده سره دغه دغه دغه د مړي فجرروه نو دې خلق راخ کو وعالجوه او ډیر زور په وک ډیر زور یو کو راخ کلی وکړو خو خوان دیونک فابا دې دریم کس انکار وک ان یصحبهم چې دې وسره ملګری شي خیر دای درته براشي هغه قتل ګلته خبیب او زید ابن دسنه راوست نو د زید ابن دسنه خو واقع دی نه بیانوي دا زید ابن دسنه چې راواغشتو مکی ته نو امیه ابن خلف نو اخو دغه کې قتل شوی او کنه بدر کې د دې وجنه د د وارثان او د د دوستان ولګېدل او دا زید ابن دسنه واغشت چې ویغشتنو دی بوت او د صدغه نه دی امیه د غزوې دی صفوان هغه صفوان ته حواله کړ چې دا والا مسلمان دی او د خپل پلار بدل ته دغه کا واله ستا پلار مسلمانانو بدر کې شهید کړو پاغي کې ته دغه کا صفان لګي د زید ابن دسنه هغه غریبي قتل کې د خپل پلار په سر کې او د دې هغه بیان نه کوي د خبيب کوي فانطلقا نبوت للشو بخبیب حضرت خبیب و زید ابن دسنه او زید ابن دسنه حت مکی ته حتی باعوهما تر دې پورې چې د خلکو خرڅ کړل دا دواړه او دا واقع دا کله شوی و دا بعد وقعت بدر دا و پس د واقع د بدر نه فابتاع بن الحارث نو واغشت زامنو د حارث ابن عامر ابن نوفل خبیب بن خبیب حضرت خبیب په غزوه بدر کې دا حارث ابن عامر نه دی د قتل کړو حضرت خبیب دا حارث ابن عامر قتل کړو نو د حارث ابن عامر زامنو دا خبیب واغشت او هو قتل الحارث بن عامر او دی خبیب قتل کړو حارث ابن عامر یوم بدرین پروز د بدر خیر هغوی واغشت کور کې تړلی او ځان سره ساته موقع کتل چې قتل کو فلبس خبیب نو وخت تیر که حضرت خبیب عندهم داغوی سره اسیرن چې دی قیدی و قیدی دوی سره او یو څو شپې وسره حتی تر دې پورې اجمعو چې دوی قصد وکړ قتله د قتل دغه تر دې پورې چې دوی قصد وکړ قتله دا د لام به زور وایي او دا قتله چې دی که نه د لام زیر دا بالی وایي چې د بله نسخه کې دي چې علا قتله خو هغه دې کې نشته هغه حتی تر دې پورې اجمعو چې دوی قصد وکړ قتله د قتل د ده حضرت خبیب هم پوه شو چې دا خلک ما قتلی د دې وجې نه مسلمان نه دی خو دا یقین دی چې زما قتلېدل او الله ته پیش کېدل د دې وجې نه حضرت خبیب د خپل ځان صفی نه وکړې قیدیو د دې کور کې یو خزه وه هغې نه سوال وکړ چې بچې زه قتلېږم ما له لږه چاړه پیدا کړه چې دا د نامه لاندې د دغه وکړم خپله صفایي فاستعاره د پسوال او غختله من باز بنات الحارث دا غباز لوریانو د حارث دغه حارث نو چې دا د قتل کړو د ده په لوریانو کې یو لور وه د هغې نه په سوال وغوښتله هلکه څه ترې وغوښته موسی چاړه موسی دا د ویښتو د پرې کولو چاړه نی دې ته وایي صلا یستهد بها چې دې طلب وکړي د صفایې په هغې یستهد چې دې طلب وکړي د صفایې بها په دې چاړه دا د نامه لاندې ویخته مخته دا صفا کی هغه جنیم فکر نو فاعارته هغه ولا په سوال ورکړه چې دا چاړه ورکړه اوس غریب تړل شوی دی په زنجیرونو کې په دې کې چې ګورو یو ماشوم ولا راغی دی قیدی ته خبیب ته خبیب لاس کې چاړه ده او په دې پتونې ځان ته د ماشوم کینو چې کینو چې هغه ښځې ولیدې چې وای دا خو مونږه قتلو او زمونږ ماشوم دی له ورغې نو دا خو هسې نه چې قتل کی او غاسم سر نه تیر دی نو چغی والی چې وای وای دا ماشوم دی ورغه اوس به له قتل کی نو دی وته سوی فدرج بنی نو ورغه یو ماشوم لها چې د دې خزو وهي غافلتن او د دې خیال نو دا بې خیاله وه بې پروا وه او یو ماشوم د دې ښځې ورغی د خبیب ته حتی اتاه تر دې پورې چې دا ماشوم راغی خبیب ته فوجدته نو دې ښځې وموند دا ماشوم مجلسه کینون کې دې ماشوم له علا فخذه په خپل پتون دا حضرت خبیب وموند چې دی لګېدلی و دا ماشوم په خپل پتون باندې کېنولی و والموسی بیده او چاړه د ده په لاس کې وه نو خو دې هسې هم قتلی په کار و چې د خپل بدل دپاره له ځان نه مخکې دا ماشوم حلال کړی وي خیر دا ګبراو شوه دی پی اواز کوي بچی ګبراویږه مه موږ څه داسې قوم نه یو موږ ته تربیت چې رسول پاک را کړی دی هغه دا نه دی را کړی چې موږ د ماشومان دغه کوو قتل او پروا مه کوه چې ونه یریږي نو قالت دا وی ففزعت نو زه غبراو شم فزعتا په سخ غبراو کېدو سره عرفها چې او پیژند زما غبراوي دوله خبیب خبیب دا بیا رستو مسلمانه شوی ده نو بیا د خبیب واقع بیانې فقال خبیب راته وی چې بچي اتخ شینا ایا ته یریږي ان اقتله چې زبا دې قتل کم ته په دې یریږي چې مونږ به دا قتل کو توبه دا څه چرته ده ما كنت لافعل ذلك نه مزه کون کې د دې مونږ ته رسول پاک دا تربیت را کړې دي چې ماشومان به نه قتلوي دا اوس مسلمان شوی دا رستو واقع بیانې چې ساجيبه بزرګونو عجیبه و یو ورځ داسې ورخکاره شوم چې ګورم یو انګورو غونچک وسره دی او دونه غټ دی لکه د سر عمره غټ انګور دی او په یو لاس کې نیولې دی او بل لاس کې دغه شو کوي دا نیما به خدای دا چرته دی دو مسلې وی یو په بازار د مکی په بازار کې دغه وخت کې انګور نو او بل لا دې کوي نو چا ولا وروړل دې خو تړلیو حیران شم چې خدای داسې دي ها دا اوس وی ول قالت دا خزه وی والله قسم په الله ما رأیتو اسیرا ما ندی لیدل یو قیدی خیرنا بهتر مسلمان نه دی چې چرته لاړ شي خپل کارنامې ښکاره کوي اگر که قیدی که قیدی وي او په جیل کې وي کنه داسې کارنامې ښکاره کوي چې هغه د د کمال نخي من خبیب د خبیب نه تاسو به وتاوي بی بی په دې خبیب کې څه کمالات چې ته د دنه ما بهترین قیدی نه دی لیدلی الکه دا د کم ځای نه راغی و انه دا خبیب چې دی لموسق نغه تړلی شوی بالحدید په اوسپنه په زنجیر په زنجیر باندې تړلی شوی یو تړلی شوی نو بازار ته څنګه تللی وي دویم دا دی چې د سره په مکه کې دغه وخت کې انګورونه و ما به مکه من ثمره او نو په دغه وخت کې په مکه کې میوه وکانت تقول دې خزه به بیا رستو وی چې وای دا اسم نو دا د الله د طرف نه غیبی د تر رزق راغلی وکانت تقول او دې خزه به وی چې انه لرزق بشک دا یو رزق رزقه الله چې ورکړیو دی له الله خبیبن خبیب ته خیر دوی چې اراده وکړه چې مونږ یې قتلو نو دا خو حرم دی که نه په حرم کې قتلول دوی به دا جایز نه دي نو دی دغه ته وویسته زمینې هل ته فلما خرجو به کله چې دوی وویسته حضرت خبیب من الحرم د حرم نه دا دغه نه دی تنعیم مجید عائشه دې ځای ته راوست او په دې ځای کې غریب نغه که ځوړند کو نو قال سدي قال لهم خبيب حضرت خبيب ورته وی عام طور باندې چې خلک سوک سوک پانسی کوي کنه وته وی خپل وصیت ککې وکا د حکومت هم وته موقع مل دغه کوي یاره دې وخت کې اخري وخت دی زړه مې غواړي چې ډېر لمونځونه وکړم خو بیا به تاسو راباندې ګمان کوئ چې دا د مرګ نه یریږي ځکه لمونځونه کوي ډېر والله قسم په الله لولا ان تحسبو کشر تاسو په ما ګمان نکوي انما چې یقینا هغه بی چې په ما به دا چې په ما دی جزء دا پریاد دی نن زما سه حالت دی مست توجه که تاسو دا ګمان نه کولی چې دا مست توجه دا په حقیقت کې د مرګ نه پریاد دی نو سه دی په دې دوه رکعاتو به ما صبر نه وی کړی لزتو نو ما به څه کړی وی زیاتې به مې کړی وی نور به مې کړی وی او ثم قال بیا په خوله را کوله وکړه ثم قال بیا وی اللهم احسهم یا الله ته هلاک کی دوی احسا یحسی دغه ته بیخکندی خدای ته بیخکندی وکړي د دوی عددن پشمار مونږ وایو نامه په نامه چې یوم ته پاتې نشي خدای به خکندي وکړي د دوی عددن په شمار مونږ وایو ګوته په ګوته وقتلهم او یا الله قتل کې دوی بددن ټوکړه ټوکړه بددن ټوکړه ټوکړه ولا تبق منهم او رب ته مه پرېږدې د دې خلکو نه احدا هېڅوک دوه رکعات یې وکړه او بیا ده ووې او ثم انشأ بیا دې شروع شو یقولو چې وي دا شعر وي فلست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي فلست ابالی زه پروا نکوم فلست ابالی زه پروا نکوم حين اقتلو هغه وخت کې چې زه قتل کړی شم مسلمان مسلمان زما بس سرمایه دا ده او غنیمت مې دا دی چې زه مسلمان قتل شم او چې مسلمان خو قتل شم کنه نو بیا می پروا نشته که شارانه پوزه پرې کړي او که شارانه غوږ پرې کړي او که چا مې خېټه سیرې کړي د دې پرواګانې نه کوم خو چې صرف مسلمان قتل شم فلستو ابالی زه پروا نه ساتم حین اقتل مسلمه په هغه وخت کې چې زه قتل شم مسلمان د دې خبرې پروا نه ساتم چې زه په خي طرف پریوتم او که په ګس طرف پریوتم او الټه پریوتم او که مخامخ پریوتم علا ای جنب کان فی الله مسرعی چې په کم یو طرف کان دی فی الله پرزا د الله کې مسرعی غرزیدل زما زه بیا د دې پروا نه کوم چې د الله په لار کې زما په کم طرف غورځېدلي په ښي طرف پرېوتم په ګس طرف ما وې پرېوتم الټه پرېوتم فلست ابالی حين اقتل مسلما زه پروا نه کوم په هغه وخت کې چې زه قتل شم مسلمان علا ای جنب چې په کم یو جانب او په کم یو طرف کان فی الله وی په بار پر دا د الله د پاره زما دا قتل دل دي وذالک او دا قتل دل زما فی ذات الله دا پر رضا د الله کې دي او چې د الله پر رضا کې رضا کې زما قتل دل شو نن چې زما د بدن جوړونه ټوټه ټوټه شي زما د الله نه امید دی چې الله به دې ټوټه ټوټه بدنونو کې برکت واچي او بیا به راجمع کړي او جنت ته به بوځي نو یبارک فی اوصال شلو ممزعی الله به برکت واچي په هغه جوړونو د اندامونو ټوټه ټوټه کړی شوو کې که د شلو معناو کې اندام هم سیده او که د شلو معنا بدنو کې هم صحیح ده فی اوصال شلو ممزعی په هغه جوړونو په هغه بندونو د هغه بدن کې ممزعن چې هغه ټوټه ټوټه کړی شوي وي دا شعرونه یې ووی او بیا یو لرګی په هغې کې را ځوړند کو چې را ځوړند یې کو دا حارس چې د کم قتل کړی و د ده زوی و دی بیا وروسته مسلمان شوی دی دا زوی ورغی او دی په نیزه باندې وو خو ده به بیا وروسته وی چې زما د په خدای قسم چې ما خو بیب نه دی والی دا کیسه یو بل ظالم به خو چې هغه سړی زرونی ولم نیزه مال لاس کې راکړه ما چرته دونه والی شو ما ته وی بچیا په دې نیزه لګوتې کېده او دا سړی اولګید او په دا خېټه کې دا نغه وه حضرت خبیب ما باندې تش دا دغه چې په دغه لاسونه کېده چې د پلار بدل والی خ ثم قام الیه بیا ورپاسې دا غته ابو سروعه ابو سروعه دا د حارث دغه د زوی دی کنیه ابو سروعه ده او نامه دا عقبه ابن حارث دا عقبه ابن حارث چې دغه کنیه ابو سروعه دا ورپاسید او فقتله او هغه قتل که امام بخاری وی نن حضرت خبیب اولګید او د مسلمان د پاره دا طریقه جوړ کړه چې لکه کله ته گرفتار شې او قتلېږي نو سنت طریقه دا ده چې یو دوه رکعته دغه وکړه مونځ وکړه وکانه خبیب او حضرت خبیب هو سن لكل مسلم چې هغه طریقه جوړه کړې ده د پاره د هر مسلمان کم مسلمان قتل صبرا چې هغه قتلول شي په صبر صبر منه لري تړلې گرفتار شوی وي او په حالت د گرفتارۍ کې دی قتلول شي نو داغه د پاره چې دی نو د سنت طریقه مقرر کړي د الصلاه منځ خیر دلته دا غریب شهید شو د دلک پوره واقع وګدر را روانه درستو و و و اخبر اصحابه او خبر ورکړې شو و اخبر او خبر ورکړې شو د حبیب شاته خبر ورکړې شو اصحابه اصحاب د رسول الله ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته د حضرت خبیب د قتل خبر ور رسید و اخبر او خبر ورکړې شو خبیب حضرت خبیب ته د سشي خبر وته ورکړې شو ما وی یوم اصیبو پاغه رس چې دی چې دوی قتل شو که دا اصیبو شي که نه ریاضه نو مراد ته بیا دغه دی ښه حضرت خبیب او زید ابن دسنه او که دا داسې چې بل نسخه کې داسې دی چې یوم اصیبه نو بیا د خاص خبیب ته مراد دی یا دا دسې کې چې اخبر مو وایي لکه دلته دی اصل کې داسې دی و اخبر اصحابه حضرت جبريل لګي د رسول الله ته خبر ورکو نو رسول الله اولګي د صحابه ته خبر ورکو و اخبر رسول الله خبر ورکو اصحابه خپل صحابه ته د د قتل یوم اصیبو په هغه وخت کې چې دوی قتل شو خیر خو به هغه عاصم صاحب نه دی هغه عاصم سره د خپل ملګرو چې د اوه کسانو هلته هغه شهیدان کړه نو د مکې خلکو یو څو کسانو لیږل چې تاسو لاړ شئ لږ معلومات وکړئ چې واقیح عاصم هغه قتل شوی دی وبعث ناس اولیګلی شو خلق من قریش چې هغه د قریشو د قریشو یو څو کسان اولیګلی شو الی عاصم ابن ثابت حضرت عاصم ابن ثابت هغه د غونډې د پاسه چې شهید شوی حين حدثو په هغه وخت کې چې دوی ته بیان شو چې انه قتل چې دا قتل شوی دی قریشو ته دا خبرو شو چې عاصم صاحب دا قتل شوی دی نو دوی واپس یو څو کسانو لېږل چې تاسو ورشه او دا غچرته مونږ له لاس راوړی نشانه یې سر له نشانه کې راوړی یو زیره له لګ راوړی ان یؤتو بشیئن چې راوړل شي دی قریشو ته یو شی منه دا غنه یا لاس یا غوږ یا پوزه یعرفو چې پاغې دی او پیجندل شي الکه دا دونه کوشش و پسې ولې کو چې منډه عاصم د بدن یو ټوکړه منګ لراوړی چې منګ ته پته ولګي چې هغه قتل شوی دی ما د توختی وې کنه عقبه ابن ابي معيط نه دی په لار کې دی مدینه منوره ته مسلمانانو بوته قیدیو سروانی کو رسول الله وی دغه دی وه عاصم ته وی وکانه قتل رجلا او دی عاصم قتل کړو یو سړی عظیما لوی من عظمائهم دا غلویو د دوینا د دوی د مشرانو د سردارانو یو لوی سردار د قتل کړو چې دا کسان لاړل او غونډې ته ورنږدې شو او چې ګوري دا پروت دی مړی او دلته په دا مچې نه دي ډمبران دا پیرالل وای د سر ډمبران پیرالل سیل لکه دا ریاض نه دسی او تو شو دی د دې د وجنه د ډمبرانو د وجنه بیا دغه کسان دغه ته نشو ورتلی دی مړی له نشو ورتلی خلک وای په صحابه او کې کم صحابي دی چې هغه ته خلک وای حمی الدبر ساتل شوی په ډمبرانو نغه دا عاصم ابن ثابت دی نمبران پیژنې تاسو به تاسو وایي دا یو خو دا مچې دي که نه یو بل دی په دې دیوالونو کې کور جوړوي غاټې غومبسې داسې برګ غوندې وي یاره نو د لړم په شانتي هغه کوي ټکس ودې پېژنه تاسو سم غټه وم دې ته ډمبر وای دا غټه مچه به داسې غټه مچه صحیح شو دا الله راولېږلې او داسې راولېږلې لکه د ریاضې په شان سیل راغی فحمته نو دې ډمبرانو وساته دی من رسولهم داغه استازو د قریشو هغه د قریشو یو څو کسان استازي نور راغلي د هغې نه وسات فلم یقدرو نو دوی قدرت نه لر ان یقطعو منه چې دوی پرې کې د دنه شی انس شي ویزا لکه صبر وکړي چې شپه شي که نه نو دا ډمبران به لاړ شي بیا به ترې ورشو څه به ترې راپرې کړو هغه چې ماښام شو ماښام سره باران وشو چې باران وشو د دې غونډې نه دا مړی روان کو اوبو او لاړ خدای خبر چې چرته لاړ وی حضرت عاصم چې بناستو نو هغه د الله سره دا معاهده کړې و چې ربا یو معاهده د سره کوم ربا لوی بادشاهي زما د دې معاهدې خیال وکړه یو مې د سره دا وعده ده چې کافر له به زه ګوتې نه وروړم او نه به کافر ماله ګوتې وروړي دونه سخت ته نفرت و ربه چې څنګه په دنیا کې زما دا دغه دی نو خدای بعد الموت ما هم داسې وکړي چې د کافر سړي ګوتې په ما مه لګوي دا د په خپل ژوند کې به دا وي الله تعالی د د حفاظت داسې وکړي خدیزه پر ختم شو دلته اوس دی یو بل خبره اثبات کوي دا یو دو صحابه دی ډیر لوی بزرگان دی مراره ابن ربی او هلال ابن امیه نه دی هغه درې کسانو کنه کعب ابن مالک او دا ځنې خلکو به وی دې دوو کسانو په بدر کې شرکت نه دی کړی مراره او هلال ابن امیه په بدر کې شرکت نه دی کړی اکثر علما وی دا خبره به امام زهری کوله امام زهری نه دی نو دی اوس را پاسی چې نه حضرت کعب چې په خپل په بدر کې شاملو هغه به دا وی چې هلال او مراره په دغه کې شرکت کړی دی دا سو ته وی په بدر کې کړی دی خو دی یو بل واقع ته دغه کوي دا به تاسو ته په غزوه تبوک کې راشي دا خه پوره تفصیل سره وقال کعب بن مالک او او حضرت کعب بن مالک اصلي کې داسې و چې کعب ابن مالک خو د تبوک غزا نه پاتې شوی و که نه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی مدینې ته دا منافقان به راتلل او قسمونه به یې کول او دروغ به یې وی صیب زما دا کار دی او صیب زما دا کار دی کعب صیب وایي زم پاتې شویم زم وله رالم رسول پاک ما ته وی یکا به ته ولې پاتې شوې ولې نه وې تلې وی ما ورته وی چې حضرت زه دونه چالاک یم که د دنیادار ته کینم کنه نو داسې چلونه به وسره وکم چې ځان به ته خلاص کم خو که تا ته زه دروغ او رښتیا ویم الله به د باندې وحی نازله کی چې کاب دروغ وی نو صاحب رښتیا درته دا ویم اس عذر نو خو نن سبا او نن سبا او نن سبا کې پاتې شو وای خا نو پیغمبر اسلام د خلکو ته وای اما هاذا فقط صدقه الکه په دې ټولو کې دې سړي رښتیا وي وای زه چې تا رښتیا وي ستا فیصله الله تعالی چې الله د سره سکی چې زه پاسې د موما پسې د خپلوان او د کورنۍ رااله چې وکا به داري سوک دروغ به دې ورته ویلې وي چالاکي به دې کړې وي بیا به دې توبه ایستې وي که نه وی ما اراده وکړه چې زما او رسول الله ته ویم چې حضرت وختي پوه شوی نو او زما دا دا عذر خو بیا مې وی چې دا ما سره چې کومه معامله وشوه دا بل چا سره شوې ده که نه نو وی د خلکو راته وی چې دا ستا معامله د هلال سره هم شوې ده دا ستا معامله د مراره سره هم شوې ده ما وی چې وایه خو بزرګان دي الله هغوی نه ناکامیابه کوي نو چې هغوی نه ناکامیابه کیږي زه به هم نه ناکامیابه کیږم وی بیا رانلم واپس دروغ مې رسول الله ته ونه وي همداسې مې پرېښوه نو دی هغه وی هغه واقع وی چې حضرت کعب ابن مالک وی چې ذکرو د خپلوانو ما ته ذکر وکړ د چا ذکر وکړ مرار ابن ربیع العمری د حضرت مراره چې لکه دا ستا معامله چې ده نو دا دغه سره هم شوې ده د مراره سره او وهلال ابن امیه واقفی او د هلال ابن امیه سره او دا دوه کس سو رجلین صالحین قد شهدا بدرن دا دوه کسانو نیکان او دوی حاضر شوی بدر ته ګوره د دې یو ټکی د وجه نه دا غون حدیث دلته دغه کخه راوړو چې دا دو سړیو او حاضر شوی بدر ته حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن يحيى نافع عن ابن عمر رضي الله عنه حضرت عبد الله ابن عمر وی نافع وی چې زمونږ استاد عبد الله ابن عمر د جمعې ورځ ده خنا وخت دی تقریبا بس غرمه نږدې کېدو والا ده د جمعې ورځ ده عبدالله ابن عمر ته چا ووی چې حضرت ستاسو هغه خپلوان سعید ابن زید نه دی اسخ بیمار دی په مرګي حالت کې دی وای خا د جمعې مونږ پرې خو اوس غرمه نږدې ده او دقه سي په خپل سورلې باندې سور شو او سعید ابن زید ته ځان ورسو ولی وته ځان ورسو د جمعې مونږ پرې خو ارسه پرې خو دل دغه خدمت لاله وای زکه چې وکانه بدریان نغه وکنه سعید ابن زید سوکو دا بدریو ها نو دی وی چې ان عبد الله ابن عمر ته ذکر وکړی شو چې حضرت ان سعید ابن زید ابن عمر عمر ابن نوفل چې سعید ابن زید ابن عمر ابن نوفل اخو تاسو ویلی وکنه زید ابن عمر ابن نوفل دا هغه سړی و چې په جاهلیت کې هم دی دغه د شرک نه د بوتانو نه د ده نفرت و بیا د هغه زوی دی سعید ابن زید نو دا سعید ابن زید یو طرف ته د عمر صاحب د تره زوی دی او بل طرف ته د سعید ابن زید باندې بل رستا سو وی کنه چې د عمر صاحب خور په واده وه نو مطلب دا دی چې یوې د کورنۍ سړی دی د عبدالله او بل د ترور خاوند دی بل په عشره مبشره او کې دی بل چې دی نو بدری دی وکان بدریان او دا سعید ابن زید بدری دې ټکی ته خیال کوي مریضه دی بیمار شو فی یوم جمعه پرز د جمعه د جمعه پرز بیمار شو سخ فرکب الیه نو دی ورسور شو او الیه ورغی هغه ته حضرت عبد الله ابن عمر د مدینه منورې نه ورسور شو هغه ورغی دا چې وی تاسو تقریبا اوهد پلوځې نو یو ځای کې مونږ د لرې نه لیدلې مو دا لوی سرک نه دی دا نه د مغرب پلو دلته د کلو کې یو سرک تللی دی په دې چې سیده لاړ شي نو ګس لاسته یو داسې خوړ غوندې دی او خیسته کجوري دی پکې دغه ته وایي وادي عقیق وادي عقیق دی وادي دا که ستاسو خیال اوس خو لمبرې بدلې شوي دي ا پندره نمبر ګیټ به ورته نه وي بلکل دې طرف ته چې دی په دې به چې تاسو تاسو ووتې نو په دې به چې سیده تللی یو ځل مونږ بس کې تللي وو احد ته ایستلي نو هغه سړي وویل دغه دغه دی وادي عقیق اباد دی وادي عقیق کې دی اوسېده څه دوه نیم یا درې میله مزل دی وقت ربط الجمعه او رانږدې شوی وخت د جمعې هغه د جمعې د مانځه وخت هم رانږدې و بس غرمه نږدې وه وترک الجمعه او د پرې خو جمعه ګوره د جمعې مونځ د حضرت سعید د خدمت لپاره پرې خو لکه بدریو وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه دا بل دغه کوي عبید الله ابن عبد الله ابن عتبه دی وی ان اباه چې پلار د د عبید الله پلار دی عبد الله ابن عتبه كتبا الى عمر ابن عبد الله ابن ارقم د خط راولېږه عمر ابن عبد الله ابن ارقم ته الزهري چې دا بني زهره قبيله دي يأمره او د امر کو دی عمر ته ان يدخل على سبيع بنت الحارث الاسلميه چې دی ورشي حضرت سبيعه ته چې هغه لور ده د حارث او د اسلم قبيله ده او فیسالوها تپوس دیو کی عن حدیثها دغه واقع ده دی دا یو بل واقع ده مسله چې خزه مړ شي چې خاون مړ شي او خزه ته پاتې شي او داغه امیدي دا باید څنګه تیری خیال دی نه دی دا لانجه و یو ځل چا به وي چې اربعت اشهر و عشره قرآن کې دی کنه چې د کمې ښځې خاون مړ شو نو د مرګ عدت چې ښځه تیری نو څلور میاشتې او لږ شپې به تیری بعضې خلکو به وي نه څلور میاشتې او لږ شپې چې دي دا د عامو ښځو دپاره دي د کمې ښځې چې امیدي نو د امیدوارې ښځې دپاره څلور میاشتې او لس نه دي هغه وضع د حمل ده چې دا بچی راوړي خیر دا مسله وه نو دې مسلې د معلوماتو دپاره دا عبید دا دغه نه دی عبدالله ابن عتبه د خط اولیګا عمر ابن عبدالله ته چې لکه ته ورشه حضرت سبیعی ته او ورته وایه چې هغه ستا کومه واقع شوه هغه لږ مونږ ته بیان کړه چې مونږ ته د دې مسلې وضاحت وشي دې دا خیال دی یا امره او دې عبد الله چې دې امر کو دی عمر ته ان يدخل على سبيعه بنت الحارث چې دا ورننوزی او ورشي حضرت سبیعه ته دا لوی صحابیه ده او چې هغه د اسلم قبیله دی قبیله ده ان یسالها چې دې تاسو کې دا غینا ان حدیثها دا واقع ده چې هغه ستا واقع سوا او واما قال له اسلام او بل ته تاسو کې داغه خبره چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی ته ویلو د حضرت سبیعه د رسول الله نه د یو مسلې تپوس کړو رسول الله ول جواب ورکړو نو تبع وتوی چې سبیعه اتا چې د رسول الله نه ته پوښتنه د مسلې وکړه نو تعالی جواب صدر کړو حين استفتته په هغه وخت کې چې دی طلب وکړو د فتوی د رسول الله نه دا خط دی عبد الله راولېګه عمر ته عمر صاحب دا عمر ابن عبد الله راغی تا معلومات وکړو او د معلوماتو نه پس بیا جواب کې خط لیکي فكتب عمر بن عبد الله ابن ارقم نو په جواب کې خط لیکو عمر ابن عبد الله چاته ولیک الی عبد الله ابن عتبه عبد الله ابن عتبه ته چې هغه تاسو ویلو زلاړم او داغه معلومات مې وکړ یخبرو پیغمبر یخبرو چې دی عبد دی عبد عمر خبر ورکاو دی عبد الله ته ان سبيعه بنت الحارث چې حضرت سبيعه بنت حارث اخبرت هو هغه خبر ورکدته انها كانت تحت سعد ابن خوله چې دا ولاندې د نکاح د سعد ابن خوله وهو من بني عامر ابن لوي او دا د سوق نو دا سعد ابن خوله دا د مکه باشندو دا و د بني عامر ابن لوي قبيله نه وکانه ممن او دې دا غچان شهیده بدره چې هغه حاضر شوی او بدر ته د دې ټکی د وجه نه دا غون حدیث راوړو حضرت سبیعه دا د چا په نکاح کې وه د سعد ابن خوله او سعد ابن خوله هغه ستی وه چې هغه په بدر کې شاملو سعد ابن دا دغه نه دی دا سو ته سعد ابن خوله دا په حجۃ الوداع کې د رسول الله سره تلو حج کې په مکه کې دی بیمار شو چې بیمار شو مړ شو چې مړ شو الته خخ شو که تاسو خیالو هغه بل رستیر شو کنه چې رسول الله به د حضرت سعد ابن خوله په مرګ باندې افسوس کو چه هوی هجرت کامل نشو دی خو راغلی او هجرت یې کړی و خو بیا دی لاړ واپس مکې ته او په مکه کې دغه شو دا دی هلته مړ شو هغه شروع هجرت یې ختم شو فتوفی عنها دا چې دی دا سعد ابن خوله دی وفات شو مړ شو عنها د خپل خزنه فی حجت الوداع په حجت الوداع کې و ای حامل په داسې حال کې چې د دې امیدو خیر بیا داراله مدینه منورې ته په ګیډه بچی دی وهي حامل او د دې امیدو فلن فلن فلم تنشب نو دی وخت تیر نکو ان وضعت حملها چې دی راوړه غ خپل بچی بعد وفاته پس د وفات دغه نه یو سو ورځې پس حضرت خول دا دغه ولګېده دا سبعه او بچی راوړو لاندې لیکي چې څه د څلېرو شو پنځېشتو ورځو نه کم نو هسې شل خوشه ورځې پس دې بچی راوړو چې بچی راوړو فلما تعللت کله چې دا پاکه شوله من نفاسها د خپل نفاس نه د ښځې چې بچي وشي بیا بیماری چې د خپل بیماری نه دا پاکه شوه نو دې په ځان باندې ګوتې متې ووالې چې څوک مې وغواړي نو تجملت دې ځان ښایسته کو للخطاب د پاره د غوښتونکو چې څوک راپاسي او ما وغواړي او ما په نکاح کي خیر چې دې دا ځان خیسته کنو د دې د کورنۍ یو مشر سړی و هغه پې راغی چې وایي خدای دې داسې داسې که ستا له څلور میاشتې او لس ورځې شپې پوره نه دي او ته بیا بل خاون له ځان تیارې کې فدخل علیها ابو السنابل ابن باکک نورانه نوته دیتا حضرت ابو سنابل ابن باکک رجلون چې دا یو سړی دی د دوی د کورنۍ نه من بني عبددار چې هغه د بني عبددار نه دی فقال لها دې سړي دې ته ووې مالی اراکې دا څه دي ماله چې زه تا وینم تجملتې چې تا ځان ښایسته کړی دی للخطابې دپاره د غوښتونکو ولستا نیت د څه دی ترجینا ته امید کوې ان نکاح د بلې نکاح لا سلور میاشتې او لس شپې دي پوره نه دي او ته د بلې دغه کې و انک قسم ته و انک یقینا ته شي والله په الله قسم ما انت بناکحن نه ته نکاح کوونکې د بل خاون سره نکاح نشي کولی حتی یم یت حتی تمر علیک تر دې پورې چې تیری شي پته اربعه اشهرن لس سلور میاشتې و عشره او لس شپې چې سلور میاشتې او لس شپې خو تیری شي وی ما وی چې دا سوی نور صحابه وی چې عدت د حاملې وزه د حمل لو دی ما ته سلور میاشتې دغه کوي قال سبيعت او سبيعه وی فلما قال لي ذلك کله چې دې سړی ماته دا خبره وکړه نو نو جماعت علیا ما را غونډ کړې په خپل ځان باندې سیابی جامې زما دا خزه چې هغه د وتو په وخت کې کمی جامې په ځان چي یا بورکا یا پړونی نو دا مې را غونډ ک په خپل ځان حين امسيت او شکل ما ما خام کو دی ماخام سره چې لګه تیاره وه دا د بار د وتلو دا جامې مې په ځان را غونډې کړې وامې شولې او په قلار غوندې رسول الله ته رالم واتیتو رسول الله صلی الله علیه وسلم زر عالم پیغمبر علیه السلام ته فسألته ما ته تپوسو که عن ذالک د دې چه حضرت دسه مسله ده ما خاون چه مړ کېده زما په ګېډه بچیو او سه شل شپې پس چې دینو بیا غا بچی هغه دی وشو نو فافتانی رسول الله ما له فتوا راکړه چې ستا لپاره بل خاوند اوس جایز دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما دا فتوا راکړه انی قد حللتو چې یقینا زه حلال شم حين وزعت حملی چې کله ما بچی راوړو ریاضه د خزې د پاره غوړې دام ضرور نه ده چې دا بچی راوړي او د نفاس نه پاک شي نه بچه بچی یې وشو د بل خاون سره نکاح دغه ده دا جایز ده تابه اصبغو عن ابن وهب عن يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب وسألناه فقال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن صوبان مولى بني عامر بن نبي أن محمد بن ياس بن بكير وكان أبوه شهيد بحر شهید بدر دادی د د پلار حاضر شوی بدر ته او اخبره اغلی خبر ورکو نو دغه مسله ده چې خزه خاون مړ شو عیدت به څومره تیری که په خېټه اولاد نو سلور میاشتې لشپې کو خو که د ښځې خاوند مړ شو او د ښځې په ګېډه بچی و نو دا به انتظار کوي د څه د بچي که هغه بچی زرو شو هم حلاله ده او که په قلارو شو هم حلاله ده